بسم الله الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقعه کله چې واقع بشي واقع کیدون کې ورځ ليس لوقعتها چې نشته ده په واقع کې دولای کې کاذبه دروجنتیا کله چې دا قیامت واقع شي نو څه بوشي خافزتن یعنی هي خافزتن بعض ویلی سنت من الاولین په خوانی امتونه یادای او دا قلیل من الاخرین رستنه امت یادای خو راجح قول د علماء دا دی چې دا دواړه د امت نه دي علا سرر موزونتن دای د په پالم دونو باندې موزونا چې د سرو زرو په تارونو د جوړ کړی شي لکه دنیا کې کټ مټ خلک دونه جوړای کنا بیاکواب په ګلاس نوان دی وا باریق او په کوزو باندې وکاس من معین او دکې کاسې وې د چندارو شرابونه تفسیر معارف کې اکواب ګلاسونه اباریق کوزه واصحاب الیمین خاوندان د خلاص ما اصحاب الیمین سدی خاوندان د خلاص فی صدرن دای د پاغونو کی مخلوط چای کې باز غنی هم فی صدرن دای د پاغونو کی مخلوط چای کې باز غنی وتلهم منزود او دای دای پاغ کې لوکې منزود او نو بد دین من کړی شي وفرش مرفوعه یو معنا خدا وفرش مرفوعه بستری وی اوچتی اوچتی اوچتی اوچتی بستری وی او بعض د فرش مرفوعه معنا بیبیانی کړی واصحاب الشمال خاوندان د غس لاس والا ما اصحاب الشمال سدی خاوندان د غس لاس والا فی سمومن فی سمومن دایو په ګرمه هوا کې فی سموم په ګرمه هوا کې وای انهم یقینا دا مشرکان کانو دی قبل ذالک مخکرین مترفین چې دنیا کې د مال او د دولت په نشه کې مست وکانو دی یسرون چې دی باندې شوال کولو علی الهنس العظیم په ګنا لوی باندې چې شرک او کفر دی وکانو دی یقولون چې ویل بدوی ایذا متنا آیا کله چې شوم نمړ او آباؤنا الاولون او آیا مشران زمونږ لومبني قل وا ان الاولین یقینا اولنی والآخرین رستنی لمجموعون خامخا جمع بکړشی الى میقات یوم معلوم نیټه دا غرض معلومتا ثم انکم یقینا تاسو انتم تخلقونه آیا تاسو د دین پیدا کوونکی بنی آدم لرا ام نحن الخالقون یا کوم پیدا کوونکی ته چې دوباره پیدا ونه نکی راول ځل کې راتان سان پیدا کړو الله یې کما پیدا کړو نو چې اول کې پیدا کوم دوباره څنګه نشم پیدا کوله وننشئکم پیدا کو تاسو فیما پا شکلونو کې لا تعلمون چې تاسو په هیګینا الله وی د شادوګانو د خیرانو په شکل کې راپور تکم د ناکار عمل لوجه تداوی چې ما برا واپس نه کې دغه جنس نه جنس جوړول او پیدا کول الله یې سان استاد عقل مطابق ته هم انسان او الله وی زوجه د قبر نه ور شادوګي او خیر راپور تکم د ناکار عمل لوجه خلاف جنس خلاف د خپل نوع نه بدر پورته کو ولقد علمتم النشأة الاولى بیشک پیجنې تاسو پیدایش لومبنه فلولا تذکرون نولی نصیحت نه قبل وای افرایتم خبر را کئ ما تهرسونا چې تاسو کوم کروندې کوي زمکه کرای فصلونه او دارنګ کرونده کوي انتم تزرعونه آیا تاسو رازرغونوي دی لرام نحن الزارعون یا کوم رازرغونون کیو نو د مړې دانې نه چې دومره باغات او فصلونه زرو باسم حالان کې غدانه نو مې خاصی کنه تاسو به ته قبر کې خاصی خو بیا به د دې خارون الله را پیدا کوم او وای و انا لمغرمون یقینا موږ هلاک کړی شو موږ تاوان کړی شو بل نه محرومون بلکې موږ د رزق نه محروم کړی شو افرئتم الماء الذي تشربون خبر را کوي په بار دو بوا کې چې تاسو اس کوي انتم انزلتموه آیا تاسو را نازل وې دا او تاسو را نازل کړی لکه څنګه چې تاسو یې کافرو چې قیامت نشتا مړي ورا ژوند نشي اقسم الله القسم خرم بمواقع النجوم فزي دبګو دو دستورو یعنی ستوري چې کوم ځای کې ډوبېږي وانه یقینا لقسم خامها قسم نه لو تعلمون ک تاسو پوهیږئ عظیم لوی دا یو لوی قسم دی چې رب العالمین خپل بندگانو ته وخوړو فراهن دل پار وارام وی دل پار وارام وی او بعد روح په معنا د رحمت فراهن دل پار د رحمت وی او روح معنا خوشحالي هوا فراهن دل پار و خوشحالي یعنی من جهت اصحاب الیمین د طرفا د خاون دانو له خلا سوالونا فسلام لکم سلامت یا دی تعالی پارا د چا د طرفنا من اصحاب الیمین د طرف د خپل رونا چې خاوندان د خلا سوالوي